ځکه د دې اوو کلو پسې وروسته بیا اوو نور کلونه را روان دي چې هغه کې به ډېره سخته وچکالي راشي او هغه د مخکې اوو کالو سیزونه چې تاسو ذخیره کړي دي کولی شي چې د هغه نه تاسې د دې اوو کلو په وچکالیو کې استفاده وکړئ د ساقیانو مشر د یوسف علیه الصلاة والسلام تعبیر د پاچا عرض ته ورسولو کومه تعبیر چې یوسف علیه السلام وسلام کړی و هغه یې پاچا ته ورسولو کله چې پاچا ولیدل چې دا تعبیر د هغه له خوب سره پوره همغږي لري او په همدې ترتیب سره د تعبیر کوونکي په عقلي قدرت او کمال باندې هم دلالت لري نو سم د لاسه امر صادر که چې هغه زما حضور ته راولی یعنی یوسف علیه السلام زما حضور ته راولی په دې وخت کې یو شخص حضرت یوسف علیه السلام وسلام ته ورغی او دا خبره هغه ته ورسوله چې پاچا دا لیوالتیا لري چې له تا سره وویني یوسف علیه الصلاة وسلام نه یوازې د زندان نه په وتلو کې له بیړې نه کار وانخیست عجله یې ونه کړه ورخطا نه شو بلکه پر دې امر ټینګار وکړه تر څو چې زما په دوسیه باندې له سره غور ونه شي تر هغې دمه پورې زه له زندان نه نه وځم پاچا سړی رالیږي حضرت یوسف علیه السلام ته چې زه تاسو سره وینم یوسف علیه السلام بیړه نه کوي عجله نه کوي او دا وایي چې زه د زندان نه نه وځم تر څو چې زما په دوسیه باندې د سره غور ونه شي او زما په دوسیه باندې د سر نه کتنه ونه شي د پاچا استول شوي استازي چې یوسف علیه السلام وسلام سره ولیدل او د یوسف علیه السلام خبره یې واورېدله بیرته راوګرځېد او د یوسف علیه السلام وسلام پیغام یې پاچا ته راوړ پاچا چې کله د حضرت یوسف علیه السلام وسلام پیغام واورید نو په هغه کې کوم شک ونه ښود او هغه ښځې چې زلیخا میلمه کړې وې او د زلیخا په میلمستیا کې ګډون کړی و هغه ټولې راټولې کړې او د هغو نه وغوښتل چې حقیقت روښانه او څرګنده کړي نو هغو ټولو په یو غږ دا شهادت ورکه چې موږ په هغه کې د ګناه او بدی هیڅ کم اثرات نه وینو او کم ذره بدی هم په حضرت یوسف علیه السلام وسلام کې نشته چې کله دې ښځو دا شهادت ورکه نو په دې وخت کې د عزیز میرمن زلیخا پوه شوه چې د عقل او حکمت غوښتنه دا ده چې په حقیقت باندې اقرار وکړي اوس خپله هم اقرار کوي که چیرې د پخوا په څیر بیا هم له دې موضوع نه رټه شي په دې صورت کې بیا دغه ښځې به پر ما باندې شهادت ووایي ځکه چې ما د خپل زړه خواله دوی ته له وړاندې بیان کړې وه مخکې د دې نه زلیخا هغو ښځو ته حقیقت بیان کړی و چې ولقد راودته عن نفسي فاستعصم یوسف ته ما بلنه ورکړې وه خو یوسف علیه السلام ځان وساته نو زلیخا پوه شوه چې د عقل او حکمت غوښتنه دا ده چې په خپله حقیقت ووایم نو زلیخا بله لار ونه موندله او اعتراف یې وکړ همدا و چې له یوسف علیه السلام نه ما غوښتلي و ته ته زما سره په خپله مینه ماته کړه ولې یوسف علیه السلام له دې امر نه انکار وکړ لکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي قال ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين پاچا د هغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف علیه السلام وسلام د مینې د جلبولو هڅه مو کړې وه ټولو په یو غږ وویل حاشا لله یعنې موږ په یوسف علیه السلام وسلام کې هیڅ اثرات د ګناه نه وینو او زموږ علم دې ته هم نشي رسېدلی چې یوسف علیه السلام وسلام د ګنهګار وي نو زلیخا وویل چې اوس حق څرګند شوی دی هغه خو همدا زه وم چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه بېشکه چې هغه بیخي بیخي رښتونی دی د یوسف علیه السلام رښتینوالی دلته ثابتوي قدرمن اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ کله چې زلیخا حق څرګند که خپل ځان ملامت که او د یوسف علیه السلام په سپیڅلتیا باندې اقرار او اعتراف وکړه نو پاچا یوسف علیه السلام وسلام ته د مالیې وزارت مقام ورکوي نو کله چې پاچا د یوسف علیه السلام په عفت او سپیڅلتیا لرلو باندې پوه شه په دې وخت کې د پخوا نه لا زیات د هغه په نسبت یې لیوالتیا څو برابره شوه نو پاچا هوډ وکړ چې هغه د ځانګړي کارپو په عنوان وټاکي او خپل یو استازی د یوسف علیه السلام وسلام حضور ته واستولو په دې ځل کې یوسف علیه السلام وسلام د پاچا غوښتنې ته منفي ځواب ورنه کړ بلکې د پاچا په وړاندې حاضر شو او له هغه سره په خبرو اترو باندې بوخ شو د خبرو په جریان کې پاچا یوسف علیه السلام ته ویل وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسی قدر او منزلت لرې او ستا په امانتداري باندې پوره ډاډینه لرم یوسف علیه السلام ویل چې د هیواد د خزانې ماته وسپاره زه د هغه ښه ساتونکی یم او ښه عالم یم د یوسف علیه السلام وسلام دا غوښتنه دنیایي مطلب نه و دنیایي څوکۍ نه وه بلکې یوسف علیه السلام وسلام ته دا معلومه وه چې وروسته د دې نه به په خلکو باندې سخت تکلیفونه او کړاوونه راځي نو داسې کس نه یي چې د خلکو حق وخوري او په هغو باندې ظلم وکړي که زه د دې خزانو باندې مقرر شم نو کولی شم چې خلکو سره د عدل او د انصاف د لارې نه مخته ولاړ شم د یوسف علیه السلام وسلام د خوب په تعبیر سره سم په مصر کې د حضرت یوسف د حکومت لومړی اوو کاله په ډیر سوکالي سره تیر شول او په دغه دوران کې هغه د راتلونکي قحطي لپاره هغه ټول تدبیرونه ونیول له هغه وروسته د قحطي دور پیل شو او دا قحطي یوازې په مصر کې نه وه بلکه شاوخوا هیوادونه هم پرې اخته شوي ول. په دغه حالاتو کې د حضرت یوسف علیه السلام وسلام د بریالي تدبیر په برکت سره مصر هغه یوازینی هیواد و چې هلته له وچکالي سره سره د غلو دانو پریماني وه نو له دې کبله د ګاونډیو هیوادونو نه خلک دې ته راتلل یعنې مصر ته یې مخته راوړه تر څو چې غله لاسته راوړي په دې وخت کې حضرت یعقوب علیه السلام وسلام له خپلو زامنو څخه بې له بنیامین نه چې د یوسف علیه السلام وسلام اصلي ورور و وغوښتل چې د غلې د اخیستلو لپاره مصر ته لاړ شئ نو د حضرت یعقوب علیه السلام وسلام زامنو د مصر نه د فلسطین نه حرکت وکړه د مصر په لوري مصر ته ورسېدل بیا حضرت یوسف علیه السلام وسلام خپل وروڼه میلمانه کړل سربیره پر میلمستیا باندې هغوی ته ډیر غنم او اوربشې او د سفر وسایل هم ورکړل خو د بیرته تګ په وخت کې ورته ویل چې بل ځل راتګ کې به خپل میرنی ورور ماته راولئ داسې ورته ویل چې اتونی به اخ لکم من ابیکم تاسې به هغه ورور ماته راولئ چې ستاسې د پلار له خوا ورور دی په بل ځل راتګ کې به هغه راولئ که چیرې هغه تاسې رانه ولئ په دې صورت کې بیا نور له ما سره ستاسې لپاره څه غله نشته او تاسې به ماته نږدې هم نه راځئ د یوسف علیه السلام وسلام ورونو وویل چې موږ به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي چې یعنې هغه موږ سره ولیږي او دا کار به موږ خامخا کوو خو کله چې هغوی د فلسطین په لورې د سفر هوډ وکړ یوسف علیه السلام وسلام خپلو غلامانو ته امر وکړ چې د هغه سیز په بدله کې تاسې هغوی ته غنم ورکړي دي هغه سامان بیرته د هغوی په بال کې کیدی یعنی کومه بدله تاسو هغوی نه ماخلی دا کار یوسف علیه السلام په دې هیله کوه چې هغوی به چې کله کور ته ورسیږي نو چې کله بیرته خپل سامان ویني نو هغوی به بیا دې ته هیله مند شي چې موږ بیا لاړ شو او د مصر نه ځان سره غلاودانه راوړو کله چې د حضرت یوسف علیه السلام رونه خپل کور ته ورسېدل خپل پلار ته یې حضرت یعقوب علیه الصلاة وسلام ته یې د مصر د خزانې او د هغه د میلمه پالنې او همدارنګه د هغه د اختار قصه او داستان ټول بیان کړ چې زمونږ ډیره ښه میلمستیا وکړه زمونږ ډیره ښه پالنه وکړه او دا اختار یې موږ ته هم راکړه چې بل ځلې تاسې راځئ خپل میرنی ورور بنیامین به هم ځان سره راولئ که هغه تاسو را نه ولئ نو بیا به ما ته نه نږدې کیږئ چې پرې سوځي د همدې شمې پته دا ټول داستان حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام ته بیان کړ نو د حضرت یوسف علیه السلام وسلام ورونو د خپل پلار نه وغوښتل چې په دویم سفر کې بنیامین زموږ سره ملګری که او دا زموږ سره ولیږه تر څو موږ ډیر غله ترلاسه کړو او د ده ساتنه زموږ په غاړه ده د دې خبرې په اوریدو سره حضرت یعقوب علیه السلام تکان وخوړ او د زامنو په ځواب کې ویل چې آیا زه پر تاسو باندې د دې په باب همغسې اعتماد وکړم لکه څنګه مې چې د یوسف علیه السلام په هکله په تاسو اعتماد کړی او یعقوب علیه السلام وایي چې د بنیامین د ساتنې لپاره الله ډیر ښه ساتندوی دی او رب العزت د ټولو نه ډیر زیات رحم کوونکی دی د یوسف علیه السلام وروڼه په دې باندې نه پوهېدل چې یوسف علیه السلام وسلام هغه مال چې دوی د غلې د اخیستلو په بدل کې ورکړی بیرته دوی په مالونو کې ایښی په دې باندې لا پوه نه ول چې کله خپل بارونه پرانیستل په دې وخت کې ولیدل چې د هغوی مال بیرته ورکړی شوی دی نو د مال په لیدلو سره پلار ته وویل چې موږ نور څه غواړو زموږ مال موږ ته هم بیرته راکړل شوی دی اوس نو موږ ته اجازه راکړه چې بیرته لاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره نور اسباب او نوره غله هم راوړو او د خپل ورور ساتنه موږ هم کوو د خپل ورور ساتنه هم کوو همدارنګه یو اوښبار به موږ ته نور هم زیات شي خو یعقوب علیه السلام وسلام وایي چې زه به هیڅکله هغه له تاسې سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسې د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ عهد ونه کړئ داسې یاد به کوئ چې ارو مرو به بنیامین ما ته بیرته راولئ مګر دا چې یا ټول مړه شئ یا چیرته د دښمن په محاصره کې راشئ کنی بنیامین به بیرته ماته راولئ زامنو یې د پلار شرط ومنلو او ویې ویل چې موږ پر دې وینا باندې یعنی کومه وینا چې موږ تاته کو د بیامین په هکله باندې الله ساتونکی دی کله چې یعقوب علیه السلام د خپلو زامنو په خبرو باندې او ټینګه ژمنه باندې ډاډ ترلاسه که نو د بنیامین په لیږلو له دوی سره موافقه وکړه او بنیامین یې د خپل زامنو سره ولیږه نو چې کله مصر ته رسیږي هلته حضرت یوسف علیه السلام وسلام بنیامین ستنوي انشاءالله په دې هکله به په بلې خپرونه کې زه تاسو سره وغږیږم دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک اللهم